ربط لما قبل سره دا دی مخکې آیتونو کې د انسان احیا ذکر شوله د انسان پیدایش بیان شو بیا د انسان د بقا لپاره د ځمکې اشیا ذکر شول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نو اوس د دغه اشیاو نه د پیدو حاصلولو لپاره د انسان خلافت ذکر کوي چې د دنیا د اشیاو نه دغه اخلي فایدې اخلي د غیر لپاره خلافت ضروری دی د مؤمنان مسلمانانو یو نظام ضروری دی دوی مربه تیر ما قبل سره دا دی د صورت په ابتدا کې د قران کریم عظمت بیان شو بیا مقصد د قران کریم بیان شو قران کریم باندې شبهات او داغه جوابات وشول نو اوس د قران کریم د تنفیذ د پاره مسله د خلافت بیانېږي چې د الله تعالی دا کتاب ناپیزوي تاسو نو دا غیر پر خلافت ضروری دی مؤمنان مسلمانان به شریک کړي دیر پر کوشش کوي چې د الله تعالی نظام د پزما قوانین ناپیز کی او مسله د خلافت د آدم علیه السلام قرآن کریم کې یو کرت ذکر شوی دی هم په دې کې ذکر شوی دی څلور آیاتونو کې بیان شوی دی و اذ قال ربک للملائکه یو کله چې ویل رب ستا ملائکو ته ملائک ملائکو ته الله تعالی دا خبره کړې ده نو دا د مشورې د طلب کولو لپاره نه ده بلکې مفسرینو لیکلي دي چې دا د اخبار لپاره ده ځکه الله تعالی د چا مشورې ته محتاج نه دی نو دې ځای کې وایي قال ربک للملائکه دې معنی داره چې الله تعالی خبر ورکړه ملائکو ته الله ته مشوره نه غوښتلې للملائکتی ملائک جمع د ملک ده یا د اولوکتن ماخوذ دی په معنا د رسالت سره نو ملائکو ته ملائک زکوي چې دا د الله تعالی استازي دي او الله تعالی په ډیر څه باندې مقرر کړی دي خپل طرف نه دویم قول لهم بصرینو داره چې دا ماخوذ دی د ملکن نه په معنا د قوت سره دی نو ملائکو ته ملائک ځکه وایي چې الله تعالی غل ډیر زیات طاقت ورکړی دی او لیل ملائکتی کې دا تا راغلی د لپاره د مبالغې یا دا تا پکې راغلی د لپاره د تانیس د جمع لپاره ملائک د الله تعالی دی کې دغه یو خبره واوري چې ډیر خلک د الله تعالی د ملائکو لپاره د مؤنثاتو صیغه استعمالوي دا صحیح نه دی وای پرشتہ راغلی وه نو راغلی وه دا د مونث دپاره استعمالي جبرئیل علیه السلام د الله تعالی پرشته ده نو ده دا د مونث دپاره دی علما کرام لیکلي دي چې دغه سي لفظ استعمالول چې هغه د مونث معنا ورکوي د ملایکو لپاره دا صحیح نه دی ځکه الله تعالی چې کله په مشرکانو باندې رد کوي قرآن کریم کې نو په دوو عقیدو د ملائکو په باره کې په دوو باطلو عقیدو باندې الله تعالی رد کړي مشرکانو قرآن پسې ګورئ بیا یو د مشرکانو عقیده د ملائکو په باره کې دا و چې دا د الله تعالی یو عقیده دا و چې دا مؤنثات دي دا څه دي مؤنثات دي دویم دا چې مؤنثات دي خو د الله تعالی لونه دي نو په دې دواړو باطلو عقیدو باندې الله تعالی تردید کوي نو بهتره دا ده چې داسې یو وهمي لفظ د ملایکو په باره کې استعمال نه شي لکه څرنګه چې هغو به استعمالاو چې ملایکو ته به اناس ویلل یو به ورته د مؤنث نسبت کاوه د جنکو نسبت به ورته کاوه او دویم چې دا د الله تعالی لونه دی بیا مؤنثات دی په مؤنثاتو کې د الله تعالی لونه دی نعوذ بالله من ذلک نو داسې وای ملک راغی راغلی ده نه دا خو مؤنث ده پس شو پرشته راغی که پرشته څوک وي اول خو دغه صحیح نه ده خو بیا هم که پښتو کې دغه لفظ استعمالی نو حکم چې پې لګی نو بیا د مؤنث نه بلکې د مذکر دی پې لګی خانو د ملائک د الله تعالی په باره کې خو د مذکر او د د مذکر تصور هم نشي کولی بیا علما کرامو په هغې کې لیکلي دي چې د مذکر خطاب به ورته کیږي اکراما و تشریفا د عزت او د احترام د پاره و تر مذکر نسبت کی او بس نو یا ملائک د اوروکتون نه دی په معنا د رسالت سره یا د ملکون نه دی په معنا د قوت سره او تا د پاره د مبالغه ده د الله تعالی ډیر ملائک دي دومره ملائک دي د الله تعالی کده انسانان د الله تعالی عبادت نه کوي د الله تعالی ته سره ضرورت هم نشته دی د الله تعالی ملائک شته دی د الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی ثنا صفت وي او دومره لوی مخلوق الله تبارک تعالی هغه پیدا کړی دی جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو ځل ویل وای زه تاسو ته د الله تعالی د ملائکۃ العرش نه د یو ملک تفصیل ونه کوم وی مونږ چې ولې نه د الله تعالی پیغمبره وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما بین شحمت اذنه الی عاتقه مسیره اربعه مئه عام وی دغه ملائک د الله تعالی چې د الله تعالی عرش پورته کړی دی نو د هغې د غوږ نه واخله تر د د اوږې پورې چې په هغې باندې څلور سوه کاله مزل وکړلی شي هغه بیا هم نه ختمیږي دا د الله تعالی ملائک دي د غوږ د نرمۍ نه واخله تر د اوږې پورې څلور سوه کاله مسافه ده په هغې باندې دا وکړلی شي داسې ملایک الله تعالی پیدا کړي دي جبرئیل علیه الصلاة والسلام نبی صلی الله علیه وسلم ولیده شپږ سوه وزر یې او یو وزر دا چې جبرئیل علیه الصلاة والسلام چې خپلې دوه وزرې کولاو کی نو هغه د مشرق نه تر د مغرب پورې دا ټول خلا چیرې دا پټه داسې ملایک الله تعالی پیدا کړي دي او د نور نه الله تعالی پیدا کړی دی رڼا نه بعضې تسبیحات وایي د الله تعالی سبحان الله نو بعضې الحمدلله بعضې الله اکبر بعضې لا اله الا الله نو څوک په رکوع کې دی څوک په سجده کې دی څوک په قیام دی نو څوک په قاعده باندې دی د الله تعالی عبادت کوي د بیت المعمور نه طواف کوي چا چاپیره تاویږي بیت المعمور د بیت الله په محاذات کې په ووم اسمان کې دغه کور دی د الله تعالی دغه ملائک پکې عبادت کوي او الله تعالی چې رقم وخت نه دغه ملائک پیدا کړی دي او دغه کور الله تعالی جوړ کړی دی تر د هغه وخت نه تر د دې وخته پورې په اوله ورځ باندې چې کم ملائکو تواب کړی دی تر قیامته پورې به د هغې نمبر را نه شي بیا دومره ملائک الله تعالی پیدا کړی دي او بل یو روایت کې راغلی دي وای د الله تعالی د کورسۍ نه چافیره سبعین الف صف من الملائکه او یا زره سپونه د ملائکو دي د الله تعالی د کورسۍ نه چافیره الله تعالی عبادت کوي او یا زره سپونه د ملائکو و اذ قال ربک للملائکه یو کله چې ویل په طریقې د اخبار سره استا رب للملائکه ملائکه ته په طریقې د اخبار سره ځکه ټکی مې ورته ووایه چې الله تعالی د چا مشورې ته محتاج نه دی الله تعالی ورته څه وویل ملایکو ته انی جاعل فی الارض خلیفه یقینا زه پیدا کوونکی یم په ځمکې کې خلیفتا یو خلیفه خلیفتا یو فیصلې کوونکی انسان زه پیدا کوم په دې ځمکه کې خلیفتا هغه به د الله تعالی خلیفه وي د الله تعالی له طرف نه هغه فیصلې کوي فیصلې به کوي هغه خلافت د دې کې مختصره خبر ذکر کو شرعي طریقه د انتخاب د امیر او د خلیفه سره مختصره وایو نور ډیر تفصیلات دی بری کې او که څوک تفصیل غواړي نو زه به تو خمال د کړي وګوري امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې پورا وضاحت ذکر کړی د خلیفه او د امام انتخاب چې کیږي نو د غیر پر علماء کرامو طریقې ذکر کړې دي سلور اوله طریقه چې په نس سره یو سړی منتخب شي په نس سره لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت په نس سره مرو ابابکر فلیصلی بالناس هغه دلیل په دی باندې چې نبی اسلام نو ورستو مسلمانانو مشر ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویم دار چې مخکینه خلیفہ د ځان نورستو بل مشر وټاکی چې زما د شهادت نو زما له مرګ نه ورستو پلانې تاسو مشري لکه خلافت د عمر رضی الله تعالی عنہ په انتخاب د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې زمانه ورستو دا مسولی د مسلمانانو یا درېمه طریقه لاره به ترک شورا په جماعت صالحین علی مبایعته چې د مخکې مسؤل او د مخکې امیر نه او د خلیفه نه شورا پاتې شي او بیا هغه شورا په صالحین او په نیکانو باندې مشتمله او هغه فیصله وکړي د کا مخکینه خلیفه وای چې پلانې پلانې د شپږو کسانو یا د پنځو کسانو شورا دا به مقرر شي او دا به ستاسو دپاره خلیفه وټاکي مشر بدله وټاکي درېمه طریقه دا شوله د عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت هم دغه سیو چې عمر رضی الله تعالی عنه شپږ کسان مقرر کړیو هغه کې خپل عثمان رضی الله تعالی عنه هم موجود بس هغه د مسلمانانو د مسؤل د لپاره د مسؤل انتخاب وک مشوره وکړه عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې اتفاق راغی او څلورمه طریقه دار چې به مشوره اهل الحل والعقد لکه خلافت د علی رضی الله تعالی عنہ اهل الحل والعقد خلق چې کومی په هغه وخت کې یو شورا جوړ کړل شي یو دا چې مخکې مسؤل چره یو شورا مقرر کړی چې دا بستاو لپاره فیصله کوي یو دا چې یو شورا مقرر شي اهل الحل والعقد والی چې په خو بد باندې پوهیږي علما کرام یې پکې دغسې په سیاسي او امورو په ټولو حالاتو باندې پوهیږي نو بس هغه انس هغه به راپاسي مشوره به وکړي او ځان لپاره به یو مسؤول وټاکي لکه خلافت د علی رضی الله تعالی عنه په دغه طریقه باندې شوی بیا د خلیفه لپاره خپل شرایط دی خپل اصول دی د هغې لپاره مفسرینو هغه تفصیلا بیان کړي دي او تاسو ته ما ویل امام قرطبی رحمت الله علیه بیا پوره تفصیل بیان کړی و اذ قال ربك للملائکه دی وکړه چې د رب ستاره الملائکه دی ملائکه ته انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز جوړون کې هم پیدا کون کې هم فی الارض فرمایي کې خلیفتن یو خلیفہ خلیفتن د دې لګو وضاحت کو خلیفہ چې د خلیفہ معنی او د دې مقصد سره یو قول لمبسرین داره چې خلیفتن اصل معنی دا ده د دې کې یو غلط فهمي د خلکو د غي وضاحت هم کوه خلیفه معنی دار چې د الله تعالی طرف نه خلیفه په جاری کولو د احکام د الله تعالی کې او د اوامر او نواهیو د الله تعالی خلیفتن معنی دغه ده تنفیذ کوونکی او فیصلې کوونکی په قانون او په احکامو د الله تعالی باندې جاری کوونکی د الله تعالی د احکامو جارو کوونکی نه جاری کوونکی د الله تعالی د احکامو د الله تعالی د اوامرو د نواهیو دغسې حدود شرعیه جاری کوونکی د الله تعالی د دین اقامت کوونکی اصل کې دا وظیفه د هر پیغمبر وه خو چون کې آدم علیه السلام د الله تعالی اول پیغمبر دی په صحیح حدیث سره ثابت دی نور دیو جن الله تعالی اولنې خلیفہ غو مقرر کړ خلیفہ معنی مې ته وکړه جاری کون کې د احکام د الله تعالی د اوامر او نواهی د الله تعالی جاری کون کې د حدود شرعیه او دغه سی اقامت کون کې د دین د الله تعالی حدیث کې راځي صحیح حدیث دی د بخاري او د مسلم چې د بنی اسرائیلو سیاست او د هغې مشري انبیا علیه صلات وسلام کوله کله به چې یو پیغمبر د دنیا نه لاړو پات به شو الله تعالی بل پیغمبر پیدا که او نبی علیه السلام ویل و انه لا نبی بعدی زمانه به وروستو بل پیغمبر نه راځي زمانه به وروستو خلیفګان نه راځي نو دې کې د خلیفه یو معنی دغه ده دویم قول مبصرین دار چې آدم علی صلوات و سلام ته خلیفہ ځکه ویلی شوی دی خلیفہ معنی ده د مخکینو نه وروسته راغلی نو آدم علیه صلوات و سلام مخکې په ځمکه کې ملایکه وادو دغه سپیریان وادو نو د هغې نه وروسته آدم علیه صلوات و سلام راغی ابن جوزی رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا نقل کړی خلیفتن معنی دار خلیفه یعنی هغه کس چې هغه ورستو راغی د ملائکو نه او د پیریانو ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا خلیفتن معنی دار قوما یخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن خلیفتن معنی دار چې الله تعالی داسې خلق پیدا کوي چې په یو بل بسې براځي یو پیړۍ به ختمیږي بل او پسې راځي خلیفتن یخ قوما یخلف بعضهم بعضا و قرنا بعد قرن نو بنا په اوله معنا باندې د خلیفتن نه مراد حاکم شرعي شو بنا په دویمه معنا باندې خلیفتن معنا نایب د پیریانو د ملائکو او بنا په درېمه توجیه باندې داسې قوم او خلک چې هغه په یو بل پسې راځي یو وضاحت چې مې درته ویلی او هغه ده بعضې خلک وایي وایي پلانې د الله تعالی نایب دی وایي مونږ د الله تعالی نایبان یو یا پیغمبر د الله تعالی نایب وي علما کرامو لیکلي دي دا معنی صحیح نه ده د هغې وجه دا ده چې په دې کې د باطل مقصد وهم دی چې هغه احتیاج د الله تعالی د نایب ته نور دیو جنا دغه صحیح نه دی هر هغه لفظ او کلمات چې هغه ذریعه ګرځي د باطل معنی د پاره نو هغه بیا نه استعمالو ورسته راځي قران کریم کې خپل ځای کې وراشي مونږ نایبان یو د الله تعالی یا مونږ یا پلانې نایب د الله تعالی دا لفظ استعمال صحیح نه دی او تاسو ته ما دا ویله نایب عن الله د الله تعالی د طرف نه نائب په جاری کولو د احکام د الله تعالی کې په اوامر او په نواهیو کې په حدود شرعیو کې او په اقامت د دین د الله تعالی کې نو ما هغه الفاظ جدا ویل او دا جدا ده نائب د الله دا جدا معنی ده او نائب د الله تعالی د طرف نه په جاری کولو د احکام د الله تعالی کې دا جدا جدا معنی دي نو دې ته بغوګ دی او ځان به پوهه کوي آدم حاصل د دې د دې جملې حاصل دا دی چې انسانان په زندګۍ تیرولو کې یو نظام ته محتاج دي او دغه نظام چلول د مسلمانانو کار دی له مشرکانو نه ځکه مشرکان مفسدین دي ظالمان دي نو دا کار به مسلمانان کوي او بیا د د دغه نظام د پاره د الله تعالی قانون او نظام پوره دی د الله تعالی د نظام نه علاوه د بل چا نظام ته ضرورت نشته لري ځکه پای کې فسادونه زیات دي دا غیر لپاره تمکین پکار دی سورې حج کې براشي او تمکین د پاره جهاد پکار دی او بیا چې کله ورستو د حصول د تمکین نه انتخاب د خلیفه په کار دی نو مسلمانانو لپاره یو مسؤل او یو امیر نو الله تبارک تعالی آدم علیه السلام د دغه لپاره پیدا کو و اذ قال ربک للملائکه یو کله چې ویل رب تعالی الملائکه دی ملائکه ته انی جاعل یقینا ز پیدا کون کیم په لار دی پزما کی خلیفتن یو خلیفہ پیسلی کون کی جاری کون کی د الله تعالی د احکامو قالو نو ویل ملائکو تجعل فیها ایت جوړیو پیدا کې په دغه ځمکه کې میوب سیدو فیها هغه څوک چې ورانه وکي په ځمکه کې ویسبق الدماء تو یې بوینه د دې کې سوال او دغه جواب چې ملائکه خو آدم علیه الصلاۃ والسلام لیدل نه نو څنګه ویل چې دا فساد کوي ورانه وکي په ځمکه کې ویني بوتوی په نه حق وان مفسرینو دا غیر ډیر جوابونه ذکر کړی دي یو قول لهم مفسرینو دار چې دیو ته الله تعالی خبر ورکړیو لکه بعض هم مفسرینو دا غیر روایت ذکر کړی دي الله تعالی او تر دې خبر ورکړیو چې داسې خلیفہ او داسې خلق ز پیدا کوم چې هغه به ویني بم تو ورانه وکي پزمکه کې الله تعالی ته خبر ورکړیو دویم قول لهم مفسرینو داره چې ملائکو د الله تعالی قیاس د غایب کړی او چې اولاد د آدم علیه السلام دی په حاضر باندې چې جناتو د آدم علیه السلام د پیدایش د انسانان د پیدایش نه مخکې په ځمکه باندې پیریان آبادو نو هغوی به فساد او ورانۍ کوه په ځمکه کې د یو بل وینې به تویولې په ناحقه باندې نو ملایکو ویل الله تعالی وایي د پیریانو چې دغه حل اخیستی دی نو چې اوس ته نور پیدا کړي نو هغه به پکې نورې وینې تویوي فساد به کوي نو قیاس د قیاس د غایب اوک په قیاس اوک د غایب چې اولاد د آدم علی السلام په حاضر باندې چې هغه هغه آباد پیریانو په ځمکه کې هغه به ورانه کو امام قرطبی رحمت الله علیه او دا سه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او درې متوجه ذکر کړی دا ډیره بهترینه ده وای اغي دا استدلال کړي او ځانې پوی کړي او د معنا د خلیفتن نه خلیفه یې فیصله کوونکی خو هغه انسان چې مشکلات راشي د خلکو په منځ کې فیصله قاضي سي فیصله کله کوي چې د دوه په منځ کې اختلاف راشي کنه نو الله تعالی او ته وی چې ای ملائکو زه یو فیصله کوونکی پیدا کوم چې هغه به د الله تعالی احکام جاری کوي فیصله وکړي نو ملائک په دې باندې پوه شول کنه چې فیصله خلک کله کوي کې نقصانات راشي یو بل ویني توی کې خلک قرانه او کې یو بل مال واخلي یو بل وهي غصب وکړي یو بل نو ملائکه دا خبره درې خلی پتن درې لفظ ناغي استدلال نیولې هغه په دغه باندې پوه شي استنباط کړه او د لفظ د خلی پتن نه قالو نو ویل ملائکه تجعلوا فیها آیت پیدا کې په دې ځمکه کې مېوب سیدو فیها هغه څوک چې هغه ورانه کوي په دې ځمکه کې وایي سپی کو دماء او توی به ویني پناه قوانې ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك او مونږ خو پاکي بیانوستا بحمدک سره د ستاینې ستانه ونقدس لك او یادو تا لره په پاکۍ باندې یادو تا لره په پاکۍ سره الله تبارک تعالی مونږ ستا پاکي بیانو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن کې دا واو راغلی دی یو قول لمبسرین داره چې دا علت دی لپاره د محذوب قالو اتجعل فیها کله چې ملایکو دا خبره وکړله نو وسوي ونحن نسبح الله تعالی مونږ په تا باندې اعتراض نه کړی دا علت شو لپاره د مح... د محذوب اعتراض هم د باندې ځکه نه دی کړی چې نسبح بحمدک مونږ خو ستاسو ستاینې بیانو او تا یادو په پاکۍ سره نو تا باندې اعتراض نه کوه الله تعالی دوی مفسرین لیکلی دي امام رازی رحمت الله علیه دا قول ذکر کړل چې ونحنو کې دا واو تعلیلیه ده د محذوب د پاره الله په مونږ الله تعالی مونږ په تا باندې اعتراض نه کړی ځکه مونږ خو ستاسو ستاینې کوو تفسیر مدارک کوي و نحن نسبحو دا واو د پاره د حال له او حال دار چې تسبیح پاکي ویانو مونږ سره د ستاینې ستانه و نقدس لک او یادو تا په او یادو تا لره په پاکۍ سره په پاکوالي سره تا مونږ یادو نسبح بحمدک او د نقدسو د تقدیس او د تسبیح په میان کې علما فرق ذکر کړی وې تسبیح دا د صفاتو سره تعلق ساتي او نقدس لکه دا رضات سره تعلق ساتي الله تعالی تا په ذات کې او په صفاتو کې من یک یو غنو او ستا ستاینې کو هم په ذات او هم په صفاتو کې دوی معنا په سینو نه ذکر کړی نو سبحک حالا او ونحمدک علی الابد الله وس مونږ ستا ستا ستاینې کو نو الله همیشه لپاره تا پاک غنو مونږ حالا او د استقبال د ابد دوانو سره لګي یو بل معنا مفسرین ذکر کړی دا وانو قدس لک نو قدس لک دوی معنا دار شي ځان ساتو مونږه د ګناهونو نه استاد یری د وجنه نو قدس لک الله استاد یری د وجنه مونږ ځان د ګناهونو نه پاک ساتو دا د الله تعالی ملائکه دا خبر وکړه قال نو ویل الله تعالی انی اعلم ما لا تعلمون زه پویګم په سبانی تاسو پاغه باندې نه پویګی زه په هغه څه باندې پوهېږم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ دا جواب شو د هغې ده مخکې خبره وکړله اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دا د هغې جواب شو الله تعالی ورته وایي زه انسان پیدا کوم خو لیکن زه چې په څه باندې پوهېږم نو تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ وروسته د هغې تفصیلاتو سره راځي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين په دې آیات کې ذکر دا سبب د فضیلت د آدم علیه السلام دی چې هغه سبب د لپاره د خلافت ارزوي الله تعالی آدم علیه السلام غوړه کړی او داغي د غوړوالي سبب ذکر کړي چې هغه غوړوالی سبب جوړ شو د پاره د مشرۍ نو هغه ذکر کی وعلم آدم الاسماء وخد الله تعالی آدم علیه السلام تعالی اسماء كلها نمونه د ټولو چیزونو سره د پیدې دا غینه علم نسبت د تعلیم الله تعالی ته قرآنی کریم کې شوی دی په دوو طریقو سره یو انبیاء علیه السلام ته الله تعالی تعلیم ورکړی دی او دویم د انبیاء علیه صلوات والسلام نه علاوه بل چاته نور خلکو ته انبیاء علیه صلوات والسلام ته د الله تعالی تعلیم په قران کریم کې دا په ذریعه د وحی سره دی او دا د د آدم د د انبیاء علیه صلوات والسلام نه علاوه نور خلکو ته بیا تعلیم د الله تعالی په واسطه د انبیاء علیه صلوات والسلام د کتابونو سره دی نو دې ده کې آدم علیه السلام خود الله تعالی پیغمبر دی نو دې ځای کې تعلیم به څه معنی کوي یعنی په طریقې د وحی سره تاسو ته ما ویل الله تعالی ته چې نسبت ته تعلیم شوی د قران کریم کې نو دوه طریقې دي یو انبیاء علیه السلام ته او دویم د انبیاء علیه السلام نه علاوه نور خلکو ته نو انبیاء علیه السلام ته په طریقې د وحی سره دی او د انبیاء علیه السلام نه علاوه نور خلکو ته په طریقې د پیغمبرانو سره او د الله تعالی کتابونو سره دی نو دې ځای کې خدا پیغمبر د الله تعالی دی کنه نو علم آدم الاسماء او خودل الله تعالی آدم علیه السلام ته په طریقې د وحی سره څه یو ته خودل الاسماء كلها د ټولو سوزونو نمونه او سره د پیدو دا غینه دا یو ته خودل ثم عرضهم على الملائکه یو بیا وړاندې کړل هغه سوزونه لره او على الملائکه په ملائکه باندې ملائکه ته وړاندې کړل وقال نو ویل الله تعالی ان بیونی بیا اسماء هؤلاء خبر را کوي ماته په نمونو په پیدو د دغه سيزونو باندې ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ نو ما تر دې خبر را کوي وعلم آدم الاسماء آدم لفظ راغلی قرآن کریم کې بار بار یا دا ماخوذ دی د ادمت الارض و ادمهانه د ځمکې مخ ته ویل کېږي د ځمکې د ځمکې څرمن ته ویل کېږي مخ د ځمکې بنا په دې باندې آدم علیه السلام ته آدم علیه السلام ځکه وایي په حدیث ترمذی کې راغلی دی چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی د یو موټی د خاورې نه چې الله تعالی دغه خاور راغستې وه د مخ د ځمکې نه نو بیا الله تعالی اولاد د آدم علیه السلام پیدا کړی دی په طریقې د رنګونو د صفاتو د ځمکې سره ځمکه کې مختلف صفات دي بعضې ځمکه توره ده بعضې سپینه ده بعضې سره ده بعضې خړه ده نو دغسې انسانان هم دغسې دي بعضې ځمکه هغه ډېرو پیدو واله ده نو بعضې لږه پیدو واله ده بعضې ځمکه نرمه ده نو بعضې سخته ده بعضې بیکاره ده بعضې پیدمنه ده نو دغه سي د آدم علیه السلام په اولاد کې هم دغه قسمه قسم خلق شته رنگونو په اعتبار باندې او د مزاجونو په اعتبار باندې امام ترمذی رحمت الله دا حدیث ذکر کړی دی یا آدم دا ماخوذ دی د اود متون نه په معنا د سمرتون سره غنم رنگ نو آدم علیه الصلاۃ والسلام ته آدم ځکه ویل کیږي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام غنم رنگ یو غنم رنگ یې سپین سور سپین سور دې ته وایي غنم رنګې نو آدم علیه السلام هم دغسې و دیو جنو ته آدم ویلی کی الاسماء کلها دا کلها لفظ دا ظاهر د دین مراد استغراق دی خو لیکن استغراق عرفي مراد دی نه کلی ای په ټوله دنیا کې څه شی دی دا نمونه او داغه پیدې او ته نه دی خودلی استغراق عرفي معنی داره چې انسان په استعمال کې کم شی په عرب کې راولي هغه تی مراد ده قران کریم کې وراشي تفصیل لكل شی تورات مبارک دا راغله سوره انعام یو سل سلور 50 نمبر آیات کې او دغه سي د ابراهیم علی السلام په واقعیا کې وراشي چې هغه مارغې پټي پټي کړې وي او بیا ته الله تعالی ویل چې دا تکیه ده علا کل جبل منهن جزءا دا کیده ته په هر غر باندې نو په په دنیا کې څومره غرونه دي ابراهیم علی السلام پاګه خو نه وی خو دی دا وراشي سوره بقره 215 نمبر آیت کې ولا تقعدوا بكل صراط سوره اعراف کې وراشي شپږتیا نمبر آیت کې نو دې ته وی کلی عرفي دې کې معنا دا شوله وعلم آدم الاسماء خود الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته په طریقې د وحی سره الاسماء کلها د ټولو سوزونو نمونه سره د پیدې دا غینه هغه سیزونه چې انسان هغه ته احتیاج لري په خپل ژوندۍ کې ټول چیزونه د دنیا نه بلکې کم ته چې انسان ضرورت لري دا ګلاس دی په ګلاس باندې خلکو بس کی مثال دا کاسه ده په دې کاسه کې خلک نګولې خوري دا کولر دی په دې کې خلک وباچي انسان چې کم سیزونو ته حاجت لري دا کپړې دي دا خلک غوندي دا ټوپۍ ده دا خلک په سرای مدسي دا کم سیزونه دا لرګي دي لرګونه خلک اور بلای الله تعالی دا سیزونو نمونه او دا غي سره پیدې او تو خودلی دا اور دی او د دې نه دې باندې خلک پخلی کوي دا پیدا شوله نوم یې شو او دا پیدا شوله دا کاسه ده نو دا نوم شو پیدا یې څه ده دې کې خلک ډوډۍ خوري دا الله تعالی ته دا څیزونه وښودل چې د انسان ضرورت یې غیته ثم قال ثم عرضهما على الملائکه یو بیا وړاندې کړه هغه ملایکو ته نو الله تعالی او تویل فقال ان ویل الله تعالی ان بیونی بیا اسماء هؤلاء خبر را کی ما ته د نمونو د پیدو د دې سيزونو نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی الله تعالی خو آدم علی اسلام ته خود بیا ملائکه ته وی چې دا څه دا څه سیز دی دا څه سیز دی او د دې نوم سره او د دې پیدا سره نو ملائکه داغي د عجز عجز اختیار کوملای کو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې نو فان بیونی ان کنتم صادقین دا شرط دی جزای حذف ده ان کنتم صادقین فان بیونی که رښتونی یې نو ما تر دې نه خبر راکی د دې آیات حاصل او خلاصه ده شوله چې خلافت ارضیه د ځمکې مشری هغه څوک کولی شي چې هغه د ځمکې د منافعو نه د ځمکه کې کم سیزونه دي د هغې نه پیدې اخیستلی شي د هغې په استعمال باندې پوهیږي نو دغه استعداد الله تعالی په آدم علی السلام کې پیدا کړی او دغه په انسانانو کې د آدم علی السلام په اولاد کې دی ملائکو کې دغه استعداد نشته دی نه هغه دغه ته محتاج دی الله تعالی ملائک مفسرین لیکلی د آیات دلیل له فضیلت د علم باندې د آیات ښکاره دلیل له فضیلت د علم باندې او بیا علما کرامو دام لیکلی دی چې آدم علیه السلام خلیفه و مشرو او د الله تعالی د قانون نفاذ کوونکی نو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د خلافت د پاره د خلیفه لپاره دا شرط دی چې هغه اهلیت د قلا قضا پای کې موجود وي هغه مجتهد وي لوی عالم وي هغه وای دا ضروری ده ځکه چې عالم وکنه وعلم آدم الاسماء الله تعالی او تعالی هر څه وښودل په فیصلو باندې پویده په دغه طریقه کار باندې پویده دغه سي د خلیفه لپاره دا شرط دی چې په تدبیر د پوج باندې په امور د جنگ باندې او د ظالم نه انتقام اخیستل وغیره د ټول باندې پوي د مسلمانانو امارت هغه څوک نشي کولی چې هغه ودی د بار ملک د یهود او د نصاراو جازونه برازي په مسلمانانو باندې بمبار کوي او دا وزن له پناشو تماشو کی نه نه بلکې او خيار انسان به د مؤمنان مسلمانانو مشر چی هغه به خيار انساني او دغه ټولو کارونو ته او دغه د جنگ امور ته د ټولو ته سوچ او فکرې د مؤمنان مسلمانانو سیاست به کوي دغه انتظام او دغه دغه د امن او د دې هر څه سوچ فکر وای دا مسلمانانو امیر به دغه سي د یو بادشاو د یو ملک او ډیر قمقل انسان کله چې بار ملک نه خلک راغلل او دغه سره چپ شپ د ملکونو په سطح باندې خبرې کولې د تجارت لین دین او جنگونو د یو سره بل سره ترقی د ترقی څومره کارونه طریقې یافته دا قمقلو د بر ډېرې قمقلې خبرې کولې خو د وزیران چې واغ ډېر دیتو خیارانو ای بادشاه په شرمونو دی و شرمولو خلک راشي هغه څه خبرې کوي ته زما د نیکه 200 بیزې وي او داسې به او داسې به زمونږ مخکې ډېره زمینداره هغه یو څه وي ته به کې بل څه داسې خبره ته په منځ کې وکړي چې د هغې سره هیڅ مناسبت هم نه وي دغه بحث سره ده ته څه خبره کېد هغه وی زه خو دغه ساده سړی یم زه به دومره قصو باندې نه پوهېږم خو بس دغه ده نو زه څه وکړم هغې ورته ویلله وایي داسې به وکړو چې وایي کله د بار ملک نه نور خلک ستا خواله راځي وفد راځي ته چې به د کوم ځای باندې کښېنې نو موږ به د قالین لاندې د درې او د چټای لاندې به یو مزی راولو او ته به د خپلې غټې ګوتې ته چې رسي په قرار هغې کې به داسې کړۍ غوندې کي کونډه هغه به ترې خپلې ګوتې ته داسې ورولي نو که ته ډېر بېټېشنه کېدلې نو به یو کس بار ته وځو هغه مزی ور بار نه لږ راکاږو معمولي نو ته بیا لکه پوهېږې په خبره باندې چې بل ټېشن ته تللی هغه ته دا به خو ډېر ښه وکړي دا خو زما د عزت دپاره تاسو وایې دا ډېره ښه خبره ده مزه یې د قالین نه لاندې راوسته او بادشاه چې په کوم ځای کیني ګوتې ته یې له وړوکي غونده کې کړی پکې وکړله کله چې بادشاه به هغه ځای باندې کېناستن و هغه ګوتې ته به یې کړی اچولې وه او وزیر به خو ناست و چې الله دې خیر کړي چې اوس دا بیا بربادي ونه وایي اوس د یو ملک نه خلک راغلي دي ناست دي مشغولېږي بادشاه پکې بیا ناوړند راویشتل او بیا یې پکې هغه خپل خو یې پکې کاو وزیر غلی وته بار ته ده هغه مزه یې غلی راخ که جو هغه داسې ټوپ وه یو خلکو ته یې څه چللی وی سړیا ټوله قصه راله خرابه کړه وی مزه یې راخ ای بادشاه وی څه وی مزه یې څه شته وی مزه یې پکې څه وی دا ته وګوره د خپې ته مې دا چولی دی وی دا ولي وزیرانو ته په شرمونه یا مخکې لا شرمېدو که نه اوس خو دې ښه په شرمونو وشرمول نو د مسلمانانو امیر چی هغه په دې ټولو حالاتو باندې پوهیږي په انتظام چل انتظام چلون کې وي د ظالم نه انتقام اخیستون کې او خيار به ویخ انسان به او خيار به او خيار په دې ټولو کارونو په دې حالاتو باندې هغه پوهیږي نو الله تعالی ملائکه ته دا خبر او کړله چې ان فان بی ان بی اونی بیا اسماء هاولای خبر را کی ماته په نمونو په پیدو دغه چیزونه باندې ان کنتم صادقین کتا سرشتونی قالو نو ملائک ویل سبحانك فاکر تعالی د شریک د علم نه لا علم لنا نشتره مونږ ته هیڅ قسم علم الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته پوهه راکړې ده انک انت العلیم یقینا ته پوهې په هر څه باندې الحکیم حکمتونه والی په دې آیات کې اظهار د عجز د ملائکو دی الله تعالی مونږ نه پوهیږو الله تعالی ته په هر څه باندې پوهیږي او سبحانک لفظ ذکر شوی دی مفسرینو لیکلی دی دا په ابتدا د کلام کې ذکر کیږي او په دې کې اعترافي د خپل قصور د خپل کمی په دې کې اعترافي بل په دې کې اشاره ده دې ته چې الله تعالی مونږ پتا باندې اعتراض نه کړی په پیدایش د آدم علی السلام کې الله کته آدم علی السلام پیدا کینو پیدا کا زمونږ په هغه باندې څه اعتراض نشته لري سبحانك لفظ د اعتراف د قصور د پاره ذکر کی په کلام کې د موسی علی السلام په باره کې وراشي سوره اعراف یو سل درې سل یختم نمبر آیات کې سبحانك تبت الیک سبحانك تبت الیک نو هلته کې په ابتدا په د کلام کې راغلی دی د یونس علیه السلام په واقعه کې وراشي سوره انبیا و اتیا نمبر آیات کې الله تعالی د دینه پاک دی د الله تعالی سره علاوه بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي بلکې صرف یو الله تعالی پوهیږي تنزیها لله تعالی من ان یکون احد یعلم الغیب غیره د الله تعالی نه علاوه بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی او دغه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی بیا دې کې یو مسله علما کرام لیکلی ده وای د الله تعالی د ملائکو د الله تعالی د پیغمبرانو او د نورو پوزلاو د نیکانو خلکو عادت داره کله چې په یو مسله باندې پوهیږي نه نو په هغې کې وایي چې لا علم نه مونږ ته علم د دې نشته دی د الله تعالی ملایکو هم دغه ویل دي انبیا علیه صلات وسلام هم دغه ویل دي لا اعلم ولا ادري بس زه په دې باندې نه پوهیږم بیا علما کرامو لیکلي دي چې څوک دا کلمه د ځان په باره کې نه استعمالوي او ځانو ته بې بد ښکاري نو دا ریاست دا مشری غواړي ځکه چې شیخ الکل خدار سره هیڅوک نه دی کنه او دغه سی وای دا انسان ډیر بی انصاف انسان دی چې دا سی وای چې په هر څه باندې پویګم نه نه پویګي وفوق کل ذی علم علیم قران کریم کې الله تعالی وای په هر علم والو باندې د پاسه بل علم والشته دی نو ملائکه ویل لا علم لنا الا ما علمتنا الله مونږ خو په هر څه باندې نه پویګو ها الله تعالی تا چې مونږ ته رسې شي پوی راکړی ده نو هغه هم تا راکړي په هغې باندې سره پوه یو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي و یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله ای البقاع شر ای د الله تعالی پیغمبره په ټولو ځایونو کې ناکاره ځای کم دی قال لا ادري حتی اسأل جبريل علیه الصلاة والسلام نبی علیہ السلام ته ما ته پته نشته چې په ټولو کې ناکاره ځای کم دی زه به د جبريل علیه السلام نه تپوس وکړم کله چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د نبی صلی الله علیه وسلم خو لراغه نو جبرئیل علیه السلام نه ته پوسوک وې په ټولو زینو کې ناکاره ځای کمره جبرئیل علیه السلام ته الله ادری حتا اسلم میکائیل ما تم پته نشته زه د میکائیل علیه السلام نه ته پوسوک نو فجا بیا جبرئیل علیه السلام راغه د میکائیل علیه السلام نه پوښتنه کړې و نو وی ولته خیر البقاع المساجد وشرها الاسواق د ټولو نه بدترین ځایونه په دنیا کې هغه بازارونه دي او د ټولو نه ښه ځایونه په په ځمکه کې په دنیا کې هغه جوماتونه دي د الله تعالی کورونه نو وګورئ نبی علیه السلام یې زه پرې نه پوهېږم لا ادري جبرئیل علیه السلام یې لا ادري ما ته پته نشته دی ما ته هم د علم نشته دی د عمر رضی الله تعالی عنه واقعه خو مشهوره ده بیان یې کو او دا وی مهرونه ډېر مه مقرروئ یو زنانه او ته پاسې د لويستا ومنو که د الله تعالی ومنو آتیتم احداهن قنطارا قرآن کریم کې خدا غراغلی قنطار یو لوی خزانه ته وای نو زنانه ولره په مہر کې یو لوی خزانه مال ورکول دام جایز دی جایز لفظ می وایخه خبر باندې ځان پوهه کوي صرف نفس جواز لري نو عمر رضی الله تعالی عنه دا ویل و اخطا رجل واصابت امراه په دې مسله کې حق ته زنانه ورسېدله او یو سړی خطا شو نارینه پکې خطا شو که دا مونږ او تاسو او یو شاګرد استاد ته دا خبره وکړي نو به دې مخ باندې به وهلي او څپېړه به ورکړي وي ته اوس ما ته ښوونې کې ته زما نه زیاته عالمه شولې ته زما نه زیاته پوه شولې او هغې عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه د مہر مسله وکړه ان شاء الله په خپل ځای باندې برازي ډیر مہر مقررول دا نفس جائز دی خو لیکن بهتره خبردار چې مہر لګ مقرر شي او په نکاح کې جو څومره مصارف کم وشي نو پاره کې خیرونه او برکتونه زیات نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول بنا دی په غوروالی باندې او دا قران کریم کې صرف د جواز ذکر دی عظیمت دا دی بهتره خبردار چې مہر لګ مقرر شین عمر رضی الله تعالی عنہ خبر کوله ها نفس جواز هغه شتري دویم قول لم بصرینو دار چې یو نفس جواز دی که کمی زنانه په خپل مہر باندې بیا تکبر کوي ځان پیوچت غنی په نور زنانه باندې او دغه سبب د غوروالی ګڼي د خپل ځان لپاره نو دغه ناجایز دی بیا ها نور نفس جواز لري د امام مالک رحمت الله علیه نه د اته څلوېښتو مسلو پوښتنه وشوله امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلي فقال فی اثنتین و ثلاثین په دو دېرش مسایلو کې هغه ویل لا ادري ما ته پته نشته دی نور جواب یې ورک خو په دو دېرش مسایلو کې ویل وایي ما تر دې علم نشته دی امام امام مالک رحمت الله علیه په مدینه کې یو یو سړی راغی د یو مسلې ته پوسې ته وک د مانزه په باره کې یو مسله او دغه پوښتنه ته وکړه امام مالک رحمت الله علیه ته الله دري دا مسله ماته معلوم نه را بل چا نه د مسلې ته پوسوک هغه وته ویل ته امام مالک نه زه خطا شوی مکنه په او زه امام مالک کې مکنه خو ځکه نه پوهیږم چې امام مالک کې مزه کنه پوهیږم اله خو نه یم کنه نه پیغمبر یم د الله تعالی نه صحابي یم امام مالک یم نه پوهېږم نو دا خو د مانځه مسله ده تا ته نه معلوم دا څنګه خبره ده نو هغې ورته وې تنګول مه کوه خو به دې اس باندې دې سور شه به دې کومه سورلۍ چې راغلی او د مدینې په کوڅو کې وګرځه او اعلان وکړه خلکو ته چې امام مالک په څه باندې نه پوهېږي امام مالک نه پوهېږي که نه خو امام مالک دی یو عالم دی نه پوهېږم په دې مسله باندې ولې اوس تنګول کې ته خامخه نو دا یو ګرانه خبره نه ده چې یو انسان وایي زه بس ما تر دې علم نشته دی بس ما ته پته نشته دی دا د نیکانو خلکو صفت دی چې به کوم مسله باندې نه پوهېږي نو بس هغه دی وایي چې زه په دې مسله باندې نه پوهېږم قالو سبحانك نو ملائکه ویل پاکی را الله تعالی تعالی را لا علم لنا نشتره مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر دومره علم چې کوم پوی را کړی ته مونږ ته انک انت العلیم الله تعالی ته پوی په هر څه باندې الحکیم حکمتون والای لا انک انت العلیم علما کرام لیکلی دي دا العلیم او د لا علم نه سره لګي لا علم لنا الله تعالی زمون سره علم نشته انک انت العلیم الله تعالی په هر څه باندې عالم خوتای نو دا د غیزه سره ولګوي الحکیم او الله تعالی ته حکمتون والی دا د الا ما علمتنا سره لګي الله تعالی دا لګ علم چې تا مونږ ته کم را کړی دی نو الله تعالی دغه ستا د حکمت تقاضا ده الله دغه ستا د حکمت تقاضا ده قران کریم په دې طریقه باندې لګوي به انسان پويږي حکیم د الله تعالی په صفاتونو کې یو صفت ده الله تعالی ته حکیم ویل کېږي الله تعالی حکیم ذات ده ځکه د الله تعالی هر پیل د حکمتونو د پیدو نه ډک دی که مونږ او تاسو په هغې باندې پوهیږو او که نه پوهیږو خو لیکن د الله تعالی په هر کار کې حکمتونه پیدې شته دی الله مار پیدا کړی دی نو دا خلق خو الله کړی دی کنه اوس په دې کې پیدې شته دی که مونږ او تاسو په هغې باندې پوهېږو که نه پوهېږو پې ضروري څیزونه هم الله تعالی پیدا کړي دي د پیدې والا څیزونه هم الله تعالی پیدا کړي دي حکمتونه پکې به هر حال شته دی که مونږ او تاسو په هغې باندې پوهېږو که نه او بله خبره دا ده چې په یو شي کې حکمت معلومول په هغې باندې مونږ او تاسو مکلف هم نه یو چې خامخا د هغې حکمت معلوم کو د هغې وجه معلوم کو انک انت العلیم الحکیم دغه لیکلی دی دویم قول هم پسرین داره چې حکیم دا ماخوذ دی حکم نه نو بیا معنا دا شوله انک انت العلیم الله تعالی ته په هر څه باندې پوهې الحکیم او مناسب فیصله کوونکې دویم معنا په دې کې ده یو حکیم معنا دا شوله الله تعالی ته هغه ذات چې ستا ټول کارونه د حکمتونو د پیدو نه ډک دي نو دویم معنا الحکیم الله تعالی ته هغه ذات چې ته پوره مناسب فیصله کوونکې د هر څه په باره کې ته مناسب فیصله کې یو سړی د غوز د ونې لاندې ناست اوس دا دغه یې وکړله خبره یې وکړله یاره وایي په دې کې وایي په کار داره چې د غوز دا ونه دومره غټه ونه ده په کار داره چې د هندواني دې غوز نیولې لکه دومره غټه ونه ده او دومره وړې وړې میوې نیولې وړوکې وړوکې څیزونه دي او په کار دار د اندوانې دغه بوټی ډیر زیات بیکاره دی د کدوونې ته وګورئ څومره بیکاره دی هسې نری نری پړی دی نو په کار دار چې د غوزان دی نیولی دی د کدو او د دغه اندوانې وغیره چې دا کم د خټکی خربوزې دا بوټی دی په کار چې دی دا غوزان نیولی او د دې غوز ونې د اندوانې او د خټکی دی نیولی ځکه چې دومره غټه ونه ده دومره واړه واړه په پاسه دا یو غوز را وګرځي را په سر باندې ولګید په دغه ټیم کې وای خره چې الله پکې اندوانین دی پیدا کړ انک انت الحکیم او الله تعالی ته پورا مناسب او خې فیصله کوون کې نو د غوس په بوټي کې غوزان پیدا کې نو الله تعالی د اندوانې په بوټي کې اندوانې پیدا کې ته مناسب فیصله دې کړې ده نو که دغه یوه اندوانه په چا باندې بیا راغورځېدل بیا به څنګه او قمقل خو ځکه چې دا ور بیا سنډلې څنګه او دا چې بیا راغورځېدل نو ماتېدلی به نه بیا چې غوټ دا د غوز دا ونه غټه ده او چته ده نو غوزان پکې بیا الله دې پیدا کړی دي چې هغه میوه د پاتې او بیا کور ورستول دي کور او بیا برابر کړ دې چرته را خراب نشي ځکه خلک یې بده لکړو باندې وهي په ډانګو باندې خلک وهي راوګور دي کې بیا هم خا غوزان پکې روغي هغه ما حاصله چې کوم مقصود دی نو هغه پکې بیا هم خروغ رمټي انک انت العلیم الحکیم الله ته پورا او مناسب فیصله کوونکی د هر شي په باره کې امام رازی رحمت الله علیه یو درېمه معنا ذکر کړې ده انک انت الحکیم والله تعالی ته حکمتون والی حکیم هغه ذات دی الله تعالی ستا په کار باندې هیڅ څوک فیصله نشي کولای حکیم هغه ذات دی نو الله تعالی پتا باندې څوک دا اعتراض نشي کولای چې تا خو آدم علیه السلام ته نمونه وښودل بیا ری هغه ته وی چې ردی خبر ما درک ورستو ستغله را روان دي نو الله تعالی ملائکه ته خود نو خودلې نو څنګه دا غینه بیا ته پوسو کانو الله تعالی انک انت الحکیم الله ته د حکمتونو علی استا په کار باندې هیڅوک اعتراض نشي کولای که آدم علی السلام ته تا نمونه او خودل او بیا تی پښتنه وکړه لاغي جواب درکه او ملائکه ترې اونه خودل نو بده باندې پتا باندې څوک اعتراض نشي کولای ځکه ته حکیم ذاتی نو په حکیم ذات باندې فیصله څوک اعتراض به څوک کی قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض هر کله چې آدم علیه صلوات و سلام په اسماو باندې په نومونو باندې پوه شول او د الله تعالی ملائک په هغې باندې نه پوهېدل نو سه الله تعالی وایي آدم علیه السلام ته د آدم علیه صلوات و سلام مرتبه الله تعالی ښیي ملائکو ته قال نویل الله تعالی یا آدم یا آدم علیه السلام ان به هم خبر ورکړیو ته د ملائکو ته به اسمائهم په نمونو دغه چیزونو باندې او په پیدو د هغې باندې تاسو مویل نوم سره د پیدې نه فلما ان با نو کله چې خبر ورک آدم علی صلوات و سلام ملائکو ته بیا اسمائهم په نمونو او پیدو د غسیزونو باندې نو قال ویل الله تعالی علم قل لكم ای ولی نو ویلی ما تاسو ته انی عالم غیب السماوات والارض یقینا زه پوهیږم په پټو چیزونو د اسمانونو د ځمکې باندې یو خبره مې راته کړې وه یاد به دته هغه دا غیب د الله تعالی په نسبت باندې غیب نه دا غیب چې دی دا په نسبت د بندګانو باندې دی نو انی عالم غیب السماوات معنی دارند چې د الله تعالی نه کم چیزونه پټ دي په پټو چیزونو د الله باندې نه په ځمکه او په اسمان کې چې کم چیزونه پټ دي د بندګان نه الله تعالی وي زپاغي باندې هم پویم الله تعالی ته پټ پناه نه هر څه الله تعالی ته ښکاري و اعلم ما لا ما تبدون و ما کنتم تکتمون او زه پوهیږم په هغه څه باندې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه باندې تاسو یې پټ کوئ الله تعالی په هغې باندې پوه دی نو نه ملایک په غیبه باندې پوهیږي نه انبیا علیه صلات وسلام پوهیږي نه پیریان او جنات پوهیږي او نه کوډګر ساحران جادوګران پوهیږي دیو جن حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وایي حدیث کې راځي مسند احمد حدیث دی څوک چې جادوګر خواله لاړ